دا داسې مه کوئ چې څرنګه یې په قرآن کښې تعبیر شوی دی، لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم اذان لا یسمعون بها. الله د منافقانو په صفت کښې او دغه رنګې د بې دینه خلکو په صفت کښې فرمایي چې دوی زړونه شته لیکن دوی په زړه باندې پوهه نه لري، غوږونه یې شته دی په غوږونو باندې حق خبره نه اوري، سترګې یې شته دی لیکن په سترګو باندې دوی حق لیدلی نه شي. د خلافت اسلامي سره چې څومره ساحې ورسره دي، اول تاسو راشئ د دې ساحو معلومات وکړئ چې په دې ساحو کې نظام د چا دی؟ په دې ساحو کې که د الله جل شانه د کتاب او د سنت حاکم وي او د هغوی نظام وي، نو تاسو بیا جنګ ولې کوئ؟ او که چېرته په دې کې د الله جل شانه نظام نه وي، نو بیا تاسو مونږ ته خپله غلطي را وښیوئ چې یاره دا په کې غلطي ده ستاسو نه پاتې شوې ده، هغه به مونږ پوره کړو. لېکن په دې ساحو کې د الله جل شانه کتاب نافظ دی او د نبي علیه السلام سنت نافظ دی. فیصلې په قرآن او په سنت سره کېږي الحمدلله د دې نه مخکې دا علاقې ستاسو سره وې ستاسو برای نام چې کوم امارت دی دلته و د هغوی سره وې او مونږ دا حالات په خپله باندې لیدلي دي دلته چې په دې دلخېلو دغه رنګې مامن او پېښه یا دغه شان ته نازیان یا نورې ساحې کوټ دی بالا وغیره په دې ساحو کښې ستاسو حکومت او په دې خپله د مودې په حکومت کښې تاسو دلته یو منکر نه دی بند کړی زنانه به بې حجابه ګرځېدلې، دغه شانته چرس او افیم، د هغوی نه به تاسو عشرونه اخیستل، سودونه دلته په اعلی پېمانه باندې موجود وو او دښمنیانې د یو بل سره ډېرې زیاتې وې، فیصلې به د خلکو په ملکانو باندې کولې، په قرآن او سنت باندې خو فیصله پرېږده، بیا به په ملکانو باندې فیصلې کولې، که بیا چېرته ستاسو حکومت راشي، ایا تاسو د دې لپاره جنګ کوئ، دا خپله وینه د دې لپاره ورکوئ چې په علاقه کې دې چرس او بنګ ازاد شي، بې حیایي دې په علاقه کې ازاده شي یا دغه شانته نور مفسدات او ناروا کارونه دې په علاقه کې عام شي؟ نو بیا ما له ملګري سره ګپ لګاوه، ما ویل چې ګوره دا ملګری له تاجکستان نه راغلی دی او په روس کښې وخت تېر کړی او د هغه ځای نه ده د اسلام لپاره هجرت کړی دی، د اسلام لپاره دلته راغلی دی او دا خبره په هغه ځای کښې د ده ذهن ته ورلوېدلې وه چې یاره داسې یو اسلامي نظام او د دې لپاره کوشش او د دې لپاره جدوجهد کول او هغه دلته الله جل شانه راورساوه او اوس یو سړی راپاڅېږي او دلته ټوپک نیسي نو دا به د الله جل شانه په حضور کښې او د الله جل شانه په وړاند کښې د خلافت غږ راډیو مومنه مجاهده اورېدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ساله دې وکړي چې روغ جوړ یاست او د خلافت غږ راډیو خپرونې به را سره په پوره غور او د ګټې اخېستنې په موخه اورئ په شننه خپرونه کښې مو هرکلی کوو نوې شننه مو د واکسینو موضوع ته ځانګړې کړې ده غواړو چې په دې باندې بحث وکړو چې اوس وخت کښې ولې غربي رسنۍ او غرب شیخ صاحب عمر محترم ځان صاحب د سیاسي چارو کارپوه دوی را بلې دواړو هغه ته هرکلی وایي لومړی شیخ صاحب که تاسو په دې باندې رڼا واچوي چې کافر د مسلمان دوستان کېدای شي که څنګه دوی دا زموږ ډېر مصارف چې کېږي په واکسین باندې تاسو ته په خپله معلومات دي په دې اړه چې دوی ډېر زیات مصارف کېږي په مختلفو ساحو کښې دوی خلق نیسي په دې باندې ډېر زیات مصارف کېږي او واکسین به هم قیمتي دوی ډېرې سیاسي او دا رنګه د شریعت د ماتولو دپاره موخې او اهداف لري نو په شرعي لحاظ باندې که را شو اول دې خبرې ته را ځو ستا د پوښتنې اصلي جواب ته چې کافر هېڅکله د مسلمانانو دوستان نه شي کېدلی او چې بلکل راضي کېږي نه هغوی الله رب العالمین مونږ ته واضح ویلې ده ولن ترضا عنک اليهود ولا النصارا حتی تتبع ملتهم یهود او نصارا ستا نه بلکل خوشحالېږي نه راضي کېږي نه نو بیا داسې بیا دوستانه خو په ځای پرېږده او بیا داسې د مسلمانانو په غم او په درد باندې درمن کېدل چې دوی د مسلمانانو دپاره دومره مصارف کوي او د دې دپاره دغسې مواد جوړوي او بیا دا هرې ساحې ته رسوي او د هغې رسوونکو ته مصارف ورکوي تنخواګانې ورته ورکوي او په دې باندې منظم پروګرامونه کوي نو دا د دوی د همدردۍ وجه نه ده، خو د دې تر شا سیاسي او دا رنګه نور د اسلام د ماتولو او د اسلام د نقض دپاره او د مسلمانانو د ماتولو او د مسلمانانو د مغلوب کولو دپاره اهداف لري، نو اصل کښې د هغه اهدافو دپاره دوی لګېدي. شیخ صاحب په دې اړه هم تاسو ته راځو چې جسمي لحاظ باندې تاسو په دې باندې تحقیق کړی چې د ماشومانو راتلونکي نسل صحت ته دغه واکسین څومره زیانمن دی په دې اړه به هم تاسو نه معلومات اورو خو اعظام صاحب راته دا ووایي چې د غرب د دې تر شا د واکسینو د دغه پروسې تر شا کوم اهداف دي چې دوی د هغې لپاره کار کوي بسم الله الرحمن الرحیم زه هم شیخ صاحب له تاسو ته او قدرمنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو وړاندې کوم ولې د مسلمانانو په چم کښې احتمالي مرض دغه یهود او نصارا دومره اندېښمن کړي او احتمالي مرض دی چې دغه یقیني هم نه دی او دا چې کور په کور ورباندې واکسین ګرځوي او هر چا ته یې ورپسې ورسوي که واقعا دوی د مسلمانانو د بچیانو غم خوري نو دوی چې دا اوس د مسلمانانو د بچیانو د غم خوړلو لپاره چې دوی کور په کور واکسین ګرځوي دومره مصرف پرې کوي دا په برما کښې دا په سوریه کښې دا په ټنونو ټنونه بمونه پرې ولې را غورځوي امریکې یا نورو غربي هېوادونو کښې دا مرض نه شته که څنګه چې دلته دا واکسین نه کېږي نو په دې باندې دا خلک یو خو هغه انسانان هو چې د دې تر شا تاسو د اهدافو خبره کوله په هغې باندې به شیخ صاحب هم رڼا واچوي زه چې څومره فکر کوم دوی په رسنیو کښې دې موضوع ته دومره هوا ورکول د دغه نه دې دا ولسونه لږ دې خیر د ځان سره ګرېوان کښې فکر وکړي شپه او ورځ همدې ته کمپاین روان دی او دومره په لوړ پوړي دا چارپایان چې دي دوی هم همدې ته کمپاین کوي دومره فوکس پکې ده تمرکز پکې د دوی د ولسونو سره دا شک نه پیدا کېږي چې دې کښې د دوی څه مهتب دی ګوره بهار صاحب د د اسلامي ټولنې د ځوان نسل د راتلونکي نسل د بېلارې کولو لپاره غرب ډېر پراخه پروګرامونه لري خو دغه پروګرامونه پلانګذاري چې ده دا یوه ځانګړې طرحه ده څومره ماشومان پیدا کېږي چې همهغوی ته هماغومره یې نصاب چاپ کړي، هماغومره د هغوی د فکري بې لارۍ لپاره هماغومره سرمایه ګذاري وکړي، هماغومره ورته پلانونه طرح کړي، هماغه شان پروګرامونه ورته طرح کړي او همهغې ته په کتو سره پوليس ورسره په پاکستان کښې پوليس په زور کوي، دلته په افغانستان کښې هم هماغه شان درواخله. دلته که کوم کور واکسين نه کوي، بيا هغه کوم څو چې واکسيناتوران دي، هغه خپل مشران ته خبر کړه حتی خبره ته د امنیت او امنیتي ځواکونو پورې خبره رسېږي چې دغه پلانۍ کورنۍ واکسین همداسې ده په پاکستان کښې د یو هلک او یوې جینۍ سره ګرځي د د د رابطې او د اړیکو او د مختلط د نظام یوه هڅه ده همداراز ښځې په لوړ تعداد کښې نجونې ښځې را وځي هغه لنډغرو کوڅه ډبو هلکانو ته بکسونه یې چې شا ته اچولي هغه یو دېره کښې ناست وي او دا ټولې ځوانانې او زړې او ټولې ورته راغونډې مټې یې ورته راپډوهلي او بس هغوی ورته لګیا وي ستنې ورته کوي نو دا د اختلاط چې دا عام کول د اسلامي ټولنې نفوس معلومول نور ساحې جي پي کول معلومات کول کورنۍ معلومول چې په فلانۍ کورنۍ کښې څومره کسان دي فلانۍ کورنۍ کښې څومره کسان دي همغې ته هماغومشان پروګرامونه طرحه کول نو دا مختلف اهداف دي د دې تر شا باندې چې دوی باندې پراخه وخته ضرورت دی. مننه ځان سره شیخ صاحب تاسو په دا تحقیق کړی چې دغه واکسین څومره جسماني ضررونه لري او څومره معنوي ضررونه لري که په دې اړه تاسو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ مخکې د ایزان صاحب خبرې په تایید باندې په خپله منطقه کښې مونږ د واکسینو د مخنیوي لپاره فکر کړی و بیا نور زیات هم وس نه کېده په هغه وخت سره نو بیا مو د خپلو ماشومانو حفاظت وکړئ چې خپل ماشومان د دې ګنده او یو بېکاره مادې نه بچ کړو نو بیا په یو وخت کښې ما ته وویلی شو د چا د خوا نه چې په ولایت کښې ولایت مقام کښې ستاسې په حساب باندې یوه امنیتي او استخباراتي غونډه جوړه شوې وه چې دوی د واکسینو ممانعت کوي نو دا د غرب د اهدافو د لاسته راوړنې د یوې وسیلې په حیث باندې یو جوړ شوی پلان دی او په دې کې دا شرعا عقلا او طبابتا هېڅ روا شی نه دی د واکسینو شرعي حیثیت هم د واکسین د تعریف نه معلومېږي او د دې ضرورونو ته بیا ښه رڼا پې اچول کېږي چې کله د واکسین هغه پېژندنې وشي د واکسینو استعمالوونکي چې په خپله د واکسینو تعریف کوي نو په دې معنا په دې الفاظو باندې کوي چې واکسین هغه نمجوان د میکروب دی د اړوند مرض چې بدن ته داخل شي د بدن دفاعي سیستم د هغې په مقابل کې مقاومت وکړي او د دغه مقاومت په نتیجه کې دا د ژوندي میکروب په مقابل کې د مقاومت توانایي پیدا کړي نو کله چې دا مړ میکروب لاړ شي نیمه ژوندی بدن ته نو بیا چې کله ژوندی ورشي نو هغه مقاومت قوي شوی نو هغه بیا پرې حمله وکړي او د د هغې دفاع کولی شي نو که دې ته وګورو نو یو احتمالي مرض دپاره شیخ صاحب وبخښئ ستاسو مخکې چې خبره وکړله چې ستاسو په اړه یو اضطراري او استخباراتي غونډه برابره شوه یو هدف یې به یې شاید دا وي د دې خبرو نه ما دا هم فهم وکړ چې دوی په سیمه کښې هغه هغه فکري خلک هم معلوموي هغه په اسلامي فکر باندې روزل شوي خلک هم معلوموي چې د دې شي سره مخالفت چې کوي دوی په دې پوهېږي چې دا خو ډېره حساسه موضوع ده د دوی سره چې کومه کورنۍ مخالفت کوي نو دغه د اسلامي په اسلامي فکر روزل شوي خلک دي نو د همغې لپاره بیا همغه شان طرحې برابرې همغه شان د هغوی د نابودۍ او تباهۍ لپاره همغه شان پروګرامونه په پام کښې لري خامخا او همدغه هدف دی نو ما دا موضوع بیانوله چې دغه خو یو احتمالي ده فلج دپاره استعمالېږي یا د شېرې دپاره یا د تیتانوس دپاره یا د بل مرض دپاره دغه مرضونو داخلېدل بدن ته یا د دې د ژوندي میکروب داخلېدل بدن ته احتمالي خبره ده او دا واکسین چې دي دا د هغې نیمه ژوندی میکروب دی. چې په خپله خپل تعریف نه معلومېږي دا نیمه ژوندی میکروب دی. نیمه ژوندی میکروب دی، نو دا یقیني میکروب دی. هغه احتمالي میکروب دپاره د یقیني میکروب استعمالول دا نه شرعاً جایز دي، نه عقلاً او نه طباً او د ماشوم د صحت دپاره دا ډېر نقصانات لري. یو نقصان د دې دا دی چې دا په بدن کښې حرارت پیدا کوي او ماشوم زر بلوغ ته رسېږي. په دې کښې داسې زهريله مواد استعمال شوي دي چې هغه د ماشوم هغه غيرت وژني چې وروسته ماشوم بې غيرته کوي او هغه د غيرت مادې ختموي. هغه چې کله د وخت نه مخکې بلوغ ته رسېږي هغه په خواهشاتو او فسادونو کښې ښکېل کېږي خپله ورنه غرځي. هو همدغه هدف دی او دې وجې نه دغه د واکسينو نسل چې دی دا بې غيرته دی. دوی په دموکراسۍ کښې دموکراسي ور وړاندې کېږي او دغه چکړه د دموکراسۍ کښې دی لړل کېږي او دوی سره دا احساس نه وي چې حیا ورسره نه وي غیرت ورسره نه وي احساس ورسره نه وي چې زما عزت دې خوندي شي زما حیا دې خوندي شي بلکې هر شي ته غېږه ورکوي او ورته تیار وي نو غیرت ختموي دا رنګه دا کومه چې شهواني غریزه ده دا بیا داروي او رایښوي او دې ده ځیرکه کوي نو په دې کښې ډېر نقصانات د صحت دپاره دي دا دايمي نقصانات هم لري دغه دايمي نقصانات دي او د دې موقتي نقصانات چې دي هغه دا دي چې تاسې به درک کړي وي چې کله یو ماشوم ته دا واکسین وشي نو په دا وخت کښې هم دا ماشوم ته درد رسېږي همداسې دا زه صاحب دې وخت کښې تاسو ته مثال در کړم زما کشره زوی هغه ته هم واکسین نه کول که نه نو تصادفا موږ یو موضوع لپاره کلینیک ته لاړو هلته او بلکل دغه د یوه جړا ماشوم کښې پیدا کوي هغه کوم اندام کښې چې دا تطبیق شي هغه د څو ورځو لپاره سور وي او ماشوم باندې څو ورځو لپاره او اکثره یې شل کړي او ګډ کړي هم دي او پوه خلک په کښې نه وي که نه هلته ستنې چېرته په عمر کښې نه وي وهلې هغه هم ورته راوړي هغه په کښې ستنې وهي او څه شی کوي څه شی کوي نو بس خامخا پېدا کوي ضرور به ضرور دغه مشکل پیدا کېږي نو د دې په خپله موقتي ضررونه ډېر زېد دي چې هغه ماشوم بیا مسلسله ژړا او د هغې دوامداره تبه پیدا کوي. ځینې ماشومان شپږ ورځو پورې بیا په تبه باندې اخته وي، خو هغه هم تبه ده چې هغه کومه د شېري تبه ده، هغه هم تبه ده او دا هم تبه ده، خو هغه غېر اختیاري ده ورته لګېږي او دا پې تا ولګوله، هغه احتمالي ده یا به ولګېږي یا نه او دا دا یقیني ده. په ځینې ښارونو کښې چې واکسین تطبیقېږي د هلکانو د جنکو په شریک کمپاین باندې تطبیقېږي او اوس په دې اطرافو کښې هم کله نا کله ایمرجنسي یو کمپاین دی اعلانوي او بیا په هغې کښې دغه واکسین د ښځو په واسطه باندې تطبیقوي په هغې کښې خامخا ورسره سړي شریکان وي او په کلینیک کښې چې کوم دی دوه کسان د واکسیناتورانو د واکسینو د مسؤلینو په حیث نیسي هغې کښې خو خامخا یو د سي ایچ ایس په نامه باندې یو سړی یوه ښځی هغې کښې ضروري نو بیا کله کله کوم ګروپونه چې سیار وي د واکسینو د تطبیق دپاره نو هغه ټیمونه کښې هم هلکان او جینکۍ سره ګډوي په دې کښې هدف صرف او صرف دا وي چې دا مختلط نظام څنګه را منځ ته شي او څنګه دا خلک سره عادت شي او دا حیا څنګه ختمه شي او دا کشرانو ته دغه واکسین تطبیقوي په واکسینو کښې داسې مواد شته دی چې هغه ماشومان چې کله غټېږي بیا بې غیرته وي او د مشرانو د بې غیرته کولو لپاره دغه طریقه کوي چې ښځې او سړي سره غبرګ ګرځوي بیا کله چې دوی د دغه واکسینو د تطبیق په پروسه کي یو پلان دا لري چې په کلو کي باید شوراګانې دې ته جوړوي نو هغه صحي شوراګانې یا د صحي کارکوونکو په نامه باندې نو هغه شوراګانې چې دی کله جوړې کړي په هغه شوراګانو کي بیا ښځې شاملوي یوه شورا د سړو یوه د ښځو او هغوی ته بیا ارزښتونه ورکوي معمولي معمولي شیانو باندې هغې تېرباسي او داسې یو مختلط او ګډ ماحول منځ ته راوړي نو دا یوه برخه ده د دې د اهدافو او بله برخه یې سیاسي استخباراتي برخه ده چې هغې ته مې ځان صاحب په واضحه ټکو کښې اشاره وکړله چې دوی غواړي چې د مسلمانانو کورونو احصایه واخلي او هغه ورسوي هغه فکري مسلمانان پیدا کړي لکه دی د د دې سره معلوماتي فارم لري چې هغه فارم کښې د پېنځو کالو نه کم ماشومان او د پېنځو کالو نه زیات ماشومان او بیا کوم کورونه واکسین تطبیقوي او کوم کورونه یې نه تطبیقوي، په کوم کور کښې ماشومان شته دی، په کوم کښې نه شته، کوم کور کښې کډه شته، کوم خالي کور دی، نو په دې طریقه باندې دغه ټولې سیمې او ټولې ساحې هغه د افرادو په حساب باندې یو قسم سرشمارنه کوي، د مسلمانانو تعداد معلوموي او بیا د هغې لپاره دوی تعلیمي او نورو برخو کښې د هغې د ارتداد او د ګمراه کولو لپاره پلانونه په کار باندې اچوي نو کومې چې داسې علاقې وي چې په هغې کښې هغې ته عام جاسوسان د دی نه شي رسېدلی نو بیا هغه علاقو ته دی د دغه ډبې سره خپل لنډغر لېږي او د هغې په واسطه باندې هغه ساحو جي پي جي پي اېس کوي او هلته جاسوسي کوي، د مجاهدینو د مشرانو، د کشرانو د هغې مقرات معلوموي، معسکرات معلوموي، ځایونه معلوموي او د هغې د لارې نه د مسلمانانو ته د ضربې رسولو کوشش کوي. نو دا یو ناوړه شی دی، په خپل ذات کې دغه ماده ناولې ماده ده، ګنده ده، حرامه ده، مرداره ده. هلته هغسې د مریضانو د تداوۍ نه دوی ځانونه پټوي او یو خوا بل خوا او بیا بل مقابل د واکسینو په موضوع کښې دوی ډېر زیات جدي دي دوی کور په کور باندې ګرځي بیا چې کوم کور خپل اولاد ته د واکسین نه کوي دوی به د هغې په مقابل کښې ډېر سخت قوي عکسالعمل ښيي او حتی لکه شیخ صاحب چې خبرې وکړې تر ولایته پورې دا خبره رسېږي د دې علت څه دی په همدې خاطر کوي چې خلکو ته یې دا نو بېخي بېخي په مغزو کښې ور پېچکاري کړې ده چې یاره که واکسین ونه شي نو دا دا دا کس فلج وو او دا مړ شو دا دغه شو هغه شو تاسو ګورئ فکر وکړئ چې یو چېرته یوه پېښه پیدا شي چې فلاني ځای کښې یو کس فلج والی دی او هلته بیا یو لکه یو د خطر زنګ ووهل شي په ټوله رسنیو کښې د خطر زنګ وهل کېږي هغه یو ماشوم هلته شته، پېښ اسلام صاحب وجود هم نه لري، هغه جعلي دوی را پیدا کوي، په مېډیا کښې صرف دوی هسې یو جعلي اعلان کوي چې په فلاني ځای کښې یو کس پالل شوی دی، کله چې دوی غواړي چې یو نوی کمپاین وچلوي او نوي معلومات لاس ته راوړي او په عاجله توګه باندې خپل جاسوسان نوي نوي په عجله باندې په ټول هېواد کښې وګرځي، د هېرات او استخباراتو ته ضرورت وي معلوماتو ته، بس هلته پېښه پېدا کړي، هلته پېښه جاسوس ور ولېږي، جعلي پېدا کړي، نو جعلي پېښه چې پېدا کړي نو بیا په ټول هېواد کښې یو دم بېړنی حالت اعلان کړي او ووايي چې درې ورځې کمپاین به وي په دې وجه چې فلاني ځای کښې پېښه تثبیت شوې ده، نو بیا د هغه یو استخباراتي ضرورت په اساس باندې درې ورځو کښې خپل جاسوسان وګرځوي او هغه معلومات راټول کړي، نو حقیقت دغه دی که نه وي. پېنځه شپږ کاله یې په دې هجرتونو کښې او په دې غرونو کښې تېر شوي دي او ورته مېرمنه ستاسو کوم ماشوم فلج شوی دی وایي نه الحمدالله ښه تندرسته دي ښه هېڅ یوه مرضتیا ګار یې پرې سر راځي نه دوی په دې پېنځه شپږ کالو کښې یو واکسین نه دی کړی نه یې تطبیق کړی دی مونږ الحمدالله دا دا درې کاله کېږي چې زمونږ ماشومانو واکسین نه دی کړی دا په کونړ، جلال اباد، نورستان او لغمان کې جنوبي ولایتونه ښيي چې هلته یوه پېښه تثبیت شوې ده، جنوبي کې بیا مشرقي ښيي چې په مشرقي کې یوه چې زر لاسرسی ونه شي او په رادیو باندې بیا یوه نقطه اعلانوي، نو څوک په دې پسې ګرځي چې یاره دا پېښه واقعا شوې ده او که نه ده شوې؟ ما تر اوسه پورې د پالج تصویر لیدلی دی چې دوی په هغه پوسټر باندې چاپ کړی یو امسیې په لاس کښې، خو پالج ماشوم مې نه دی لیدلی، نه مې د پالج والی غټ سړی لیدلی دی. ما ګوډ او شل لیدلي دي خو د دې ستنو ګوډ کړي دي داسې مې لیدلي دي چې د دې ستنو او د دې انجکشنو په تطبیق کښې هغه ګوډ شوي دي او شل شوي دي خو د پالجي ګوډ او شل ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی او اعلانونه کېږي چې هلته پېښه تثبیت شول او هلته تثبیت شول او په پلاني هېواد کښې تثبیت شول او اوس به بېړنی حالت دی او اضطراري ایمرجنسي دا بس عاجل تاسې تطبیق د واکسینو وکړئ او هله ښځې مه وځئ او سړي مه وځئ او ډبې په شا کوې او ګاډو کښې مو ځې او پياده لم ګرځې او په شړو کورونو کښې مو ځې ننوځې نو دا حقيقت دا دی چې دا هېڅ وجود نه لري دغه مرض اول وجود نه لري او بیا که دغه مرض وي نو د مرض دغه دغه مرضتیا نه غټ غټ دا ایډز مرضتیا ته وګوره ایډز څومره خطرناکه مرضتیا ده په افغانستان کښې دوه زره ته د ایډز پېښې ورسېدلې علت یې معلوم دی چې زنا ده او چکلي دي چې اورکوټی هېواد دی، په دې کې دوه زره پېښو ته د ایډز پېښې رسېږي، دوه زره ته، هغې باندې هېڅ قسم مشکل نه شته دی، د هغې لپاره علاج نه پیدا کوي، د هغه اسبابو د اسبابو زمینه سازي ورته روانه ده، د اسبابو په مخنیوي باندې کار نه دی روان، بل څه نه شته دی، خو چې د فالج موضوع ده، نو دې ته دغه هوا ورکول کېږي، که چېرته د په بله مسله کې یعنې په یوه بله طبي موضوع کې دوی کومه لاسته راوړنه لرله بیا به هغې ته همداسې هوا ورکوي خو فعلا دوی په دې کښې بریالي شوي دي چې د فالج د موضوع نه ډېره استفاده وکړي په خپلو سیاسي لاسته راوړنو کښې نو د دې وجې نه فالج ته یې ډېره هوا ورکړې ده که نه یې روسته کېدای شي ملاریا ته دغسې توجه وکړي د دې خلافت په ځیرکتیا باندې دوی فکر وکړي چې اوس دا موضوع بدلوو خلک متوجه شو اسلامي خلافت دعوت و که خلک یې متوجه که زمونږ دا هڅې او دا اهداف اوس نیمګړي پاتې کېږي کېدای شي ملاریا ته توجه وکړي بل مرض ته یې وکړي لېکن هر مرض ته چې دی توجه کوي نو دا د مسلمانانو د خیرخواهۍ په نیت باندې نه کوي بل او نه د د رښتنې بشردوستي ده بلکې دا د خپلو سیاسي ګټو دپاره منډه ده او د خپلو ګټو دپاره د خپلو سیاسي اهدافو د حاصلولو دپاره پرمختګ دی نظام صاحب په وروستیو کښې تاسې د مؤمنو ولسونو ته کوم پیغام لرئ نو بحث په همدې ستاسې پیغام باندې را روان وو. زه دې ته حیران یم چې زمونږ دا ولسونه ولې دومره دومره په اصطلاح غبي شي او دومره اوده شي چې څوک یې کوم خوا یې چا مخکې کړې هماغه شان ورپسې ځي. خپل درک او هغه دغه په کښې نشته د دغه د د د احساس هغه جذبه یې دومره دومره دومره کمزورې ده چې بېخي هېڅ قسم د درک قوه بېخي نه لري دې ټولو مسایلو ته بس د دوی یوه سترګه یې ړنده دا یوه سترګه یې ورله ټپه کړې ده دا یوه سترګه بینا ده بس دوی چې څه شی وایي هماغه حق ګڼي هماغه بس د هر څه دپاره د ځان دپاره یې فایده ګڼي دغه مسوولیت ګوره په ټوله کښې د ټولو خلکو دی، د علماء کرامو دی، د کلي د مشرانو دی، د کورنیو د مشرانو دی، د ځوانانو دی، هغه فکري ځوانان چې د دې ان شاء الله زمونږ د دې خپرونې نه به یې ډېر ډېر فهم اخیستی، هغه ځوانان دې دغه یو ځوان په یو کلي کنټرولولی شي، دغه دغه فساد په کښې بندولی شي، د هرې لارې نه یې کولای شي، په خپله ځان سره دې ورته فکر وکړي، دغه ډبو مبو والا نه دي. سپینې لارې ترې بېلېږي او حاکم به سپین قرآن شي لکه سپین لمر به ځلېږي او توحید به وي د شرک تورې ځالې به ړنګېږي او مشرک او منافق او مرتد به هر ځای کښې قتلېږي او تپوس به د مظلوم وي او ظالمان به ځوړندېږي بدعت د جهالت قدر د څرمه به غونډېږي او دودونه او رسمونه او رواجونه به ختمېږي سودونه به ختمېږي او رشوتونه به ورکېږي او په غلاوو په زناوو به حدونه قایمېږي او د هر رنګه ګناه به ټولې لارې تړل